وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين نن جلسه تاسو په دې کلی کې د سیرت النبی جلسه ده عزیزانو زه یو خاص مقصد تاسو په مخ کې بیانول غواړم الله دې وکړي چې د لند غوندې وخت کې زه په تاسو پوه کړی شم من مخ کې زما رور جاوید صاحب د ټول تقریر خلاصه دا و چې خریاں کې نه باتا سن کې ته هوشیار رہی چې ویخي او خړ پراشي او طرف ته منډه کی ځان ته بچ کی عزیزانو نن تاسو د کوواټ یادا څه نام دی د دې کلی نصرت خیل او خلق ز ګراموم نه ټول پاکستان مسلمانان سیلاب وړي دي په باب د دین کې د ټول ملک مسلمانان سیلاب وړي دي ارسله تکړه دي سیوا د دین نه ار یو کار ډیر په شوق کوي سیوا د دین نه کتا سوای چې دا د سیرت جلسه د مونږ ولا راغلی یو نو د جلسې د سیرت جلسې ته راتلل کمال نه دی بلکې صورت او سیرت د رسول جوړول چې دي دا کمال تس جلسه ته خباسه په دلار سوک تیریږي او بدري یا بکینی پکې دا کمال نه دی سو پوری چې صورت او سیرت د رسول نه جوړ کړي ترغه پوری مسلمان مسلمان کې دین شي نمارس کولو چې دا ټول ملک سیلاب وړي تاسو وګورئ موجوده برسر اقتدار طبقه څه چغې شروع کړي دي اسلام اسلام اسلام اسلام دا دی راغی او را روان دی او که خیري پې د خدای یو که نه جي اوس حیران یم چې د کوم طرف نه را روان دی او کله برا رسی پیدا را روان دی یعنی په خپل خو امریکې تم په دوو غنټو کې ځان رسې او اسلام دې په 15 کال کې راونه رسول پاکستان ته 14000 میل نندل او سبا امریکا کې او د اسلام 15 کال او شپږ چې تر اوسه لا نه رسیدلی یوا اوس په دې تاسو څه پوهیږئ چې دوی کم کمیشن کې نولې ده اسلامی نظریاتی کونسل دې کس شی ورته وي دوی قران او حدیث نا تمام دي چې دوی اوس تمامي ایما ما ته ګورې او پټکی والا دی خو څه چل شوی دی زه د کم ځای نه تاسو ته راغلی یم تاسو کله چرته ګورئ کله چرته ګورئ دی خوا ګورئ دی خوا او چشم من در چشم تو چشمان تو جائے دیگر ما تماشا ہے تو کردم تو تماشا ہے دیگر زه تاسو ته ګورم تاسو عام طور باندې دا دا شیخان چې دي د خدای ساده دي بالکل په خبره نه پوي ناستی سرم خوځي خو کدي جمعات نه بار دي ته تاسو کو چې څه وي خدای کو پوي پیری شو خو ډیر خیر لګیاون ته ګوري عقل بکلس د کوي خدای بنده او تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ توره ږیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ مونږ سپینګری شو نه عاقلان شو نه بالغان شو ما سه نه بالغ یو سوچ کوي فکر وکړي ګریم پریخي دي منځونه کوي خکارونه کوي په خبره ځان پویا و مسلمان یوازې دې ته نه وایي چې هغه به تسبیح ور سره منځونه بکای مسلمان دې تم وایي چې د غزا په وخت کې به غازی وي د منډې په وخت کې به سپایي وي د مړي اوچتولو په وخت کې به مزدور وي د سیاست په وخت کې به د ټاپ سیاستداني تاسو هغه خزینه او شرمېږي چې نن په اخبار کې فوټو راغلې ده د روس یو جنای ده و میاشتې پاس په خلا کې تیری کړی پاکستان پاکستان زه خو چې د پاکستان نوم اورم کرکه راځي کرکه دوی امریکا راکټ اسمان ته والوځي دوی په پردو غلو ټیزونه چې صفت دلته دا پاکستانیان غټ سری کوي امریکای خو راکټ والوځول کنه او جی دمره مو ده روس راکټ ول نو غل دمره سټه غل چې امریکای کړی دی او ټیزونه په تاسو اچوي تاسو سوالو زول تاسو سوالو زول اسلام کې خو قانون دا دی چې تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون د اسلام قانون خدا دی چې وړاندې کم نیکان تیر شوی دي داغوی د عمل تپوس به تاسو نه کیږي او تاسو باغی نه کیږي هغه له داغي عمل او تاسو له تاسو عمل یو سړی غور نکه چرته بزرګ او نیک تیر شوی او نو سه چې په خروس وریږي و یاره دا میا دې میا څه مطلب شو میا څه معنا د نیکانو اولاد دې د موږ د بدن اولاد یو چې دا د نیکانو اولاد دې کدا د میا صاحب نو سه دې زړه آدم علی السلام نو سه ما تاسو پوه شئ په خبره بنده عشق شدی تر کې نسب کن جامی کې دری راه فلا ابن فلا چیزې نه وایزانو فی خفی سور فلان صاحب بینه تپوس به د پلار او د مور نکی نوح علی السلام جلیل القدر پیغمبرو او زوی کافرو یا الله زوی می غرقیږي الله ورته انه ليس من اهلک انه عمل غیر صالح دا دستا زوی نه دی چې دا عمل ستا پشان زوی بل پلار پنه کین خلاصي کې پلار بل زوی پنه کین ای خیال استو محال استو جنون دا یو بل لیوان توپ دی چې په مونږ کې راسخ دیو جنا سوچو کوي تسبیح منزونه دا ډېر خکار هوې تسبیح پلاس کې که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرد میدان مجاهد اغه نرستو مرد میدان مجاهد ابو بکر عمر او عثمان او علی او دغه زمون دین دی دینه سیوا بل لار خدای ته تل نه دا دغه لار به اختیار ہے تباله مسلمان خبر اوري جنت او دوزخ جنت یو لالچ دی چې قران درکړې دی چې پکې بدای دای دای دای دای دای جهنم یو عظیم قهر مظهر دی د پروردگار عالم بنیادی شی بل دی بنیادی شی دا دی چې تعاشق او خدای معشوقه ده په دې خبره پوهیږي نو مقصود به ذات شیبا ستا په زندګۍ چې بیا د معشوقې رضا لټول وي نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے خیال امراغ جی نو عرض میں داؤ چھ مقصود بے ذات سے آد محبوب رضا دا اوس ته به څه کوې ته به لیوانې په دې سرک به ځې دکان ته به ناست یې موچیتوب به کوې دفتر کې بابو به لیکل به کوې ها ها ها یاره دغه وخت کې به معشوقې سره رابطه څنګه ساتم دې وخت کې ساتلی کېږي دست به کار و دل به یار کې دې نشي دست بکار و دل بیار لاس به کار کې اخته او زړه به یار سره خبرې کوي کې دې شي لاس کارم کوا او الله الله الله الله دا غورز ما ته چا تسپې را کړی دا ما جیب کې هدیه سې کله کله د سیو ګورم نو زه وایم چې په دنیا د خدای کې بل وظیفه هم شته سیوا د دینه چې الله الله الله الله څوک چې پچا مې ني نو د خپل معشوقې د ذکر نه بل وظیفه هم چرته خبره کوي صوفي سین نشته دی دا سر باندې نکریزي ولې مګلی نه څه چل نه نه خیر دا شوقونه دي د چا څه شوقي دي چې عزیزانو غوږ کې دی په دنیا د خدای کې لوی مزه او خوند د دینه بل څه شي کې دی چې سړی شپه ورځ وي چې الله الله الله الله الله جاوید خدرنه نور نور وعده واغسته او وعده په خپل ځای ټیک دي د سره کوي نن خدای سره دا وعده وکړي چې یا الله د ضرورت نه سیوا به بل خبره نکوم نور خبرې به می صرف دای چې الله الله الله مجنون جوړ کئ ځان نه پدې سکیږي او خاطر خود را تسلا می دے ہم پر اللہ پہ تسلی اور کپ مجازی عشق کے مجنون دلیلا نم پشگو کی لکی اور اللہ پہ تسلی اور کئی نہ خدا خو محبوب حقیقی دے کنا لیلا یہ انسان ہو او پیدا کړی خدای و نو یو انسان چې داغه حسن داسي چې سړی لیونه کی نو دغه حسن چې چا پیدا کړی دی چې اب څنګه چې سړی باندې لیونه کی بیا دا حسن چې نن دې سبا بنئ نن دې او سبا بنئ او هغه حسن چې ابد الاباد د پاره په یو حال امام ترمذی رحمت الله علیه یو باب قائم کړی دی په ترمذی کې باب السوق فی الجنه جنت کې به یو بازار لګي دا جنتیان به راګرځي راګرځي ها ها الله ورته خوشحال شوي یا الله ډېر نور څه غواړئ وای ساجت نشته وای اورګ یو شی پاتې دی نو ملائکو ته وای زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجاب چې دی دا لری کوي نو د اهل جنت او د الله منځ کې حجاب بلری شي چې لری شي دا جنتیان به خدای ته وګوري قران کې راغلي دي وجوه یومئذ ناظره ډېر مخونه به په دغه ورځ باندې خړ وي او دا به یقین وي چې اوس باغه معامله ما سره وشي چې د ملا ډوکی را تمات کی دیدار بوش اهل جنت به ټول بهوش نو پروردگار ته به التجا او کی چې پروردگارا دا ټول جنتونه دا ټول نعمتونه خدایا دا ارڅ قربان دي خو چې دا مزه یو ځل بیا نو مقصود به ذات شه جنت نه ده مقصود به ذات شه نعمتونه نه دي مقصود به ذات شه د عاشق په ژوند کې د محبوب دیدار وي دې خبره پوهیږي مقصود به ذات تاسو بداوي چې خدا مونږ بل کار بنکو خدا محبوب به ګورو کلا ګورو به کلا دغه ستا سغوند یو بزرګو نیمه شپه ده لګیا ده الله الله الله الله الله دا غاله جذبه کې راغې وی یا الله زهر وخت ویم چې الله الله الله او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدایم ته خو مو یو ځل چې زدایم کنه او بزرګان غوسه کې ولې داستا الله چې کوم دی دا زما لبیک دی نیمه شپه د ټوله دنیا او د پرته د او تعالی الله کې که زه درته حاضر ولاړ نه وی زه در سره نه وی نو تعالی می دا توفیق نه وی در کړی تا به الله څنګه ویلې عزیزانو نور هیڅ نشته دا ټول فضل دي دا وهم دی کده نو صرف الله دی هغه ذات ته چې چا په دنیا کې تپاللې چا د مور په خېټه کې ته جوړ کړي کم به قبر تعالی جوړي او کم به قیامت تعالی جوړي او کم به جنت تعالی جوړي بل څوک خزا دې دا دنیا کې کور تعالی جوړ کړی دی اوم کده غټله خدا کینی بیړه دی غر کړه بچی دی دی د لړم د بچو غوندې په تاختای تا خوري خوري خوري خوري چې سو پورې مردار نه کنه جی رور دې ا دې مال لغلی پلار دې کس دې ورکول دعا درته کی کینی کافر کای دې ورپس دا ټول وهم دې قربان دا غزاد چې چا ته د نیست نه هست کړي د عدم نه موجود کړي بیا به د عدم کې او په قیامت کې به د بیا را پیدا کې او ځان ته به د ودرې خبره دا ده د بادشاہ وینځوا ټول ورځ به خدمت وکاو د شپې به په یخو بو داس کو نیت به وتړلو پنځل لسی پاره به یو رکعت کې ویلو پنځل لس بل رکعت سار بانګ مال بچ کېده من الجنه والناس به کې دوه رکعاتو کې به قران ختم ک ختم به کې په سجده به پرې وتا چې الله ته په ما مې نه خدا استا ما سره ډېر مینا ده بادشاہ چرته را پاسېدلی او بونګار یې واورېد چې کوټې سره یې غوږ کېښود، دی دا چغې وایي چې یا الله ته په ما مئین یې. بادشاہ پرې دروازه لرې کړه وایي، بې وقوفې! داسې مه وایه چې خدایه ته په ما مئین یې، داسې وایه چې خدایه زه په تا مئینه یم. هغه ورته ویل، ځه بې وقوف ته یې، زه د ورځې ستا نوکر یم، د شپې څه کوې چې زما او زما د محبوب منځ کې رالې؟ ځه خپل کار کوه، که په ما مئین نه وې تاله بادشاهي درکړې او ټوله شپه اوده پروت یې، که په ما مئین نه وې، د ورځې مې ستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې مې ځان ته ودروي، د خپل کتاب د تلاوت توفیق په نفلو کې راکړي. که په ما مئین نه وې، دا توفیق به ماله راکړی. عزیزانو! هغه وخت کې پوه شه! چې خدای پتا مین دی چې تازان ته ودرئ تازان ته په سجده وغورځئ تازان ته په جړه یو اوخه چې د شپې را پاسې دي او یو اوخه دې د الله د پاره د سترګې نه توی شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابد الاباد د پاره په دې سترګو جهنم حرام دی یو اوخه کوم سترګې چې د شپې خدای ته وجاړي ابد الاباد د پاره په جهنم حرام زما عزیزانو نور څه شدي په دې کائنات کده نو صرف د خدای ذات او بیا خدای په خپل خدای کې کومه مهرباني چې په جناب محمد رسول الله کړې ده دا بیا په بل چا نه ده کړې کومه پیرزوینه چې او داغه ژوند څنګه و زندگی څه و عرفات په میدان کې ولار دي صحابه او ته تقریر کوي چې صحابه پاغه وخت کې بتا سوڅ کوي چې حیا به د خلق نه لاړ شي حیا به پچا کې پاتې نه پلار به د زوی حیا نه کوي مور به د لور نه کوي رور به د رور نه کوي امی به د مولا نه کوي حیا بلار شي د یو ټکی باندې سوچ سره وکړي زمون ملکی لیول باندې حیا لاړ ظلمه الک به بربنده خزه به ځان سره روانه کړي دنیا به ورته ګوري داسې لوپټه به ور په سر کړي چې دنیا به په تماشای او په لار به رواني خبرې کوي د الک له بدا حیا نه ورزي چې د عزیزان تربوران قوم خلق ټول راته ګوري او زه خزه سره بربند روان دا څه ده کنه دا چې لک په خېټه مور ده لګ او د روټه درکه ولګي دا اول کار یې دای چې خزې نه بورکه کوزه کی او بربنډه یې ځان سره ګرځي ځوان او پیغلې لوړه اپ دې سره کو بربنډې ګرځي او تمام اعضای جسم داسې لباس جوړ کړي چې د بدن یو یو رګ پکې ښکاري دا خلق چې څه وخت کې کینی نو دا زاو تاسو چې یو دوی ځان ته معززین وای او مونږ ته رزیلان وای دا مونږ پرتوک چا غوندو او ګریم پری خېدی او چرړی میرړیم سر نه تاو کړی دی وای دا رزیل خلق ده د شریف خلکو دوی سره چرته وخت تیری یعنې زمونږ ښځې چې بورکه کې ګرځي نو مونږ رزیلان یو او د دوی ښځې چې شاملات دي نو دا معززین دي تاسو پوه شئ زمونږ مونږ رزیل شو چې د مانځه وخت راشي مونږ جمعات ته ځو دوی کلب ته ځي دا معززین دي او مونږ رزیلان چې د جنازې وخت شي مونږ راشو د مسلمان جنازه کو دوی لري ولاړی دا شریفان دی او مونږ رزیلان تاسو د خدای قمقل یی دا واوري چې سرمایدار او مالدار سړی ته ټوکرای ټوکرای مکیږي تاسو چې د خان نوم ورو یاسي ورته د سي تخنیږي خیال مراغه جی مالدار سړی تاسو داسې نینی چینی کیږي پرون کې نه کيو مالدار تا سړی په دې نیت پاسې د چې د به مال سرا کی او دولتمند صبرا کی درې سی ایمان د دې سړی نه لاړ شي په دې نیت سرمایه دار ته پاسېدل چې دی به څه راکړي درې سي ایمان ته لاړ شي په دې نیت پاسېدل چې میلمه دی په خیر رالی دا ښه کار دی په دې نیت چې دا سرمایه دار دی ماله به څه راکړي درې سي ایمان ته لاړ شي غلی دست بکار او دل بیار باندې عمل کوي ابس ته عبدالله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي دنیا بچي او د دې د خلق بچي قسم په خدای دې خدای دې ما په دې نه ګناګاري زه چې دوی ته ګورم دوی پورې سرونه نشتا کانی ور پورې تړلي د سړی بچي هغه چې کارونه د سړی توپ کوي سړی هغه چې کردار او کرتوتونه د سړو وي په لباس خر ته پرتګ ورواغونده خرم سړی شو ټوپایت خر ته ور په سر کا خرم سړی شو په ټوپو په لباس څوک نه سړی کیږي سړی کیږي هغه چې د چا زندگی د جناب محمد رسول الله په نقش قدم باندې سړی کیږي هغه مون مون مليانو کې دا کمزوري ده مونږه غریب سړی بیړه تباشي په منځونو کولو کولو مونږ ته د سړی زوی نه ښکاري معتبر ک کال کې د اختر پورس چا تراش دی خو کال کالیز دی کنه کالیز دی کال کې راشي په خیر په خیر مولانا شیخ تر دې مبارک شه په خیر په خیر تاسو خېږي دام شکر دې چې اختر پورز منزل خورازي کړي ما ته وګورئ دام شکر دی چې اختر مونږ ته کم اس کم ان لله و ته په دې څنګه شکر وباسي چې ټول کال د فرض مونږ نه دی کړي او د اختر واجب مونږ تراغه کده اختر مونږ چاو نم کو نه په نه کافر کیږي او فر مونږ چې قصدا یو قضا کو نه په کافر کیږي فرض مونږ باندې کې تراوله شیطانت له جمعات لرش خیال امراغ بیا چې کوم جمعات کې حافظ ولاړی او دې تراوی ټول به تختی لن امریکنه انجن مولا به صحیح کوي چې زر تراوی خلاصي دا سړی ته والکانو زما دې په خدای باندې قسم وی کپ دنیا کې تاسو د خدای قران اوریدو توزګار نه یی نو په قیامت کې بس تاسو بخنه تم خدای اوزګار نه وی تبو چې الله ز مسلمانو ما زه مسلمان هم نو الله به ورته وي چې ته هغه مسلمان یې چې اذان به دې واورېدو جومات ته به نه تلې چرته به چې زما کتاب لوستی کېدو نو بل جومات ته به دې منډې والې چې زر خلاص شم نو که زما د قرآن نه په دې تختې دی که څه بل کار کې مصروف بیا هم خیر دی نو د اجرې ګپو د پاره د ځان زروزګارولو چې ته په دنیا کې زما قران اورېدو ته اوسګار نه وې نو دا د قیامت ورځ د زستا بخنه ته مزګار نه ما تاسو به څه کوئ څه به کوئ زما عزیزان جناب رسول الله فرمایل چا وخت کې به تاسو څه کوئ چې حیا بلاړ شي غیرت به د قوم قومي طور باندې به غیرت د خلکو نه وځي مسلمانان به په خپل داسې مراکز جوړي چې د دین بخکندي پکې کیږي داسې اسباب به جوړي چې د دین بیره بیره پکې تباہ کی یو صحابي را پاسې دوی یا رسول الله ما د پاره خدا دعا وکړه چې الله دې هغه ورځ ته ما نه رسي چې د کومې زماني مسلمان قوم بداسي دا آیات راغې عرفات غونډای باندې حج شو سردار کونین واپس مدینه ته راغی جمعه ورځ ده منبر د پاس اعلان وکړ چې ما باندې عرفات کې دا آیات نازل شوه الیوم اکملت لکم دینک ټول صحابه خوشحال شو چې الیوم اکملت لکم دینکم چې ده دا خو دلیل د دې دی چې زمونږ پیغمبر الله په خپل مشن کې کامیاب ظاهر خو یقیني ده خوشاله یاست ودا اوس جاړي ولی وې صحابه د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېګل دنیا ته د دین د تکمیل د پاره اوس چې الله وې چې دین کامل شه معلومیږي دا چې رسول الله اوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کیږي ظاهر خو یقیني ده خوشاله یاد ودا اوس جاری ولی و صحابه د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېګل دنیا ته د دین د تکمیل د پاره اوس چې الله وې چې دین کامل شه معلومیږي دا چې رسول الله اوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کیږي صحابه یا ټول په خندا او یا ټول په جړا شو رااله د سردار کونین په خدمت کې د دې آیات د نزول نه 80 ورځې بعد جناب رسول الله بیمار شو چې بیمار شو د مونږ ټایم دی صحابه په جمعات کې صفونه جوړ دی او ناس دي حضرت بلال مؤذن دی د سردار کونین الله مؤذن دی صحابه ورته وی چې بلال سردار کونین تا اطلاع کول دي چې مونږ تیار دی بلال ورغه دروازه کې आवाज وکړ چې الصلاه والسلام عليك يا رسول الله کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوی وای او نه لوی شوی وای او نه د محمد رسول الله د بیماری آواز په ما شوی چاډو پیدا نه وای دا محبوب د بیماری به څنګه اور الله نن ستا په ملک کې وای سینما ځکه نه بندو چې دا عید میلاد النبی دی په دې میاش کې رسول الله پیدا شوه نو رسول الله چې په دې میاش کې پیدا شوه دی نو خوشحالي تاسو سینماګانې او وی سی آرونه چلول کوي عزیزان بلا راغ صحابو ته وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مروا بابکر فلیصلی بالناس ابو بکر په جړا شو ورته وی ز چرتا او د محبوب په مصلا او درې دل چرتا زدا کار نه کوم بالکل صحابه ورته د خدا بنده مز قضا کیږي ابو بکر وی چې ارڅ کیږي زبد سردار کونیل په مصلا څنګه ودرېګم دا ډېر ګران دا اوس درد سره تعلق لري د دې زور ما ابو بکر ته پته لګی دا مونږ ته څه پته لګی مونږ څه خبرو مونږ په دې لار نه یو قسم په خدای مونږ له بوی نه درا زه درته یم ما نه اول تپوس وکړي بوی نه دی راغلی د دې درد د ابوبکر ته پته صحابه په زور ونیو په مصلی او درول چې وې درول نه سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیدا شي حضرت عباس او حضرت علی ته आवाज وکړو چې الا لګ می طبیعت ټیک شو او د جمع مونز رانه چې قضا نشي ما جماعت لبوزي بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د عباس او د علي په وګای لاسونه کېخو او ما چې رستونه ورته وکته نو رسول الله خپې ځان پسې پزما کراخ کې او د جمع مونز تراوه په دې کائنات کې بداغه نه لوی څوک پیدا شي او په داسې وخت کې د جمع منځ نه قضا کول په داسې وخت جنت د دغه خلکو ځای دی ستاو زما څه کار دی جنت سره زمونږ څه کار دی تاسو په دې په دې سوچ کې یی تاسو په دا جمعات کې چې څومره ناس ته یو آی په ایمان چې د جنازې غرض او غایه پیژنئ وای د مړو جنازې هم کړي کنه چا چې کړي لاس چت کوي تا نه دي کړي کریم دي غرض څه ده غرض پیژنئ تاسو پوه شئ غرض چې د کوم شي غرض نه پیژنې مالهو او مالهه نه پیژنې جنازه څه مطلب شو هوای په ایمان که خپل مړی در کې شوی یو قبل شوی په دې ځل کې نره درد پیدا شوی دی چې خدای په دې تور کنده کې بد سره بیګاله څه چل کیږي دا شوه دی پلار دې مړ دی ورور دې مړ دی خزه دې مړه ده لور دې مړه ده دې دې کې نره درچ یا الله دې دې کې بد سره بیګاله څه چل کی څنګه پولیس به نیسی څنګه عدالت کې به پیشي کیږي یا الله بری کیږي به که عمر کیږي به که پانسی کیږي بدلته بچ چل کی دا در دا تصورم چا سره شوی دا خو حضرت عثمان نه تاسو خبر ته ګوري جاری ولی جاری لکه وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره ما د رسول الله نه اوریدلی دي چې قبر اول منزل دی په منازل د آخرت کې کدی کې سړی کامیاب شو ټول عمر به کامیابی کدی کې پاتې راغو ټول عمر بیړه تبا ده نو عثمان وی دې زه تجارم زکا چې په دې اول منزل کې تبا نشم دا تصور مونږ چر راغلی کورته او زیارت ته او ختم دی او دو سپاری دي او دا سپاری در پسې چې څوک وي دوم رقم عقل دي چې په یو روپې تامړي پسې دو سپاری وي یو روپې ورکه یا دو دو روپې طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکه دو روپې دا الټا خدای سره نور ټګي کوي پرې خود پرې خې درته لکونه دي د لکونو جایګیر او جیداد او نقد یې درته پرېښوي او مولا په دوه روپۍ ټرکیاوی یعنې خدای له دوکه ورکې چې خدای دا دوه روپۍ دي دا پلار مې پې وبخه خدای وی ښه ده ستاسو هغه دا پریدو ورونه یې یو پریدو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 50 روپۍ خوي اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپشي ز خپل درېواله اپریده ما او دا سينه چې اپریدو باندې جوړه جنډا ولاړه ده هرچا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کاپریدي لک خراب دي وکه دی لاندې اوس 50 روپۍ غري او پاسه په غنمه چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې چې زکات ته خدای مال دا قبول وکړه مغنمو مولا ویل چې ډیره خدا قبول کړی مې دي خو چې دا سه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې چې ته ملا یې تیار ټیکاله خوري و دا یو روپې واخله دا غنم بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي مولا له خیال کو چې بلا په چې استغنم څکه دا نقد روپای والا غنم یې تیوړ چې کور ته لاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړ وې چې واخلا خزه خلای په قران چې خلای مې هم وټاګو ملا مې هم وټاګو خلای لمم دوکا ور کړو ملا لمم دوکا ور کړو وې چې څنګه وې چې 50 روپیا را باندې د پیسو زکات و و دا غنم را باندې د غنم او زکات و خلای ویلي دي چې قبض پکې شرط ده نو غنم ولاندې 15 روپے چې غنم ملا قابض کړو 15 روپے پکې قابض شوې نو چې قابض راغی غاړه مې خلاص شوه اوس چې ما په خپل چالو کې ملا نه پر روپے واخستنو دې کې د خلای څه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې چې پریخي درته جایګیرونه جیدادونه پیسې او بیا دو روپای باندې دو سپاری طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینه پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دې کې په دې خدای وبخ قسم په خدای دې کې خدای په دې وبخ خدای له دوکا نشي ورکول هیلا زمونږ د زمانی هیله دا معنا چې خدای سره ټګي کول قسم په خدای لا سلیل انسان الا ما سعا لیس للانسان الا ما سعى انسان د پاره به او ما شي کارآمدي چې کم د پخپل کړي بیا درې سيزونه د مرګ نرستو به کارآمدي چې کم پیغمبر ویل دي صدقه جاریه نیک اولاد او علم اذا مات الانسان انقطع عنه عمل سره مرشه دغه عمل منقطع شو الا صدقه جاریه اولاد صالح او علم چې دا درې سيزونه پریخیو دا د مرګ نه بعدم فایده کوي دا نور ټول ستاو زما رسم و رواج دی خپل خاطر لپاره تسلی ورکو حقیقت دا شی نه ختم هغه ختم مزه کوي چې د ختم احترام او عزت وستا پړه کې او هغه مد نظر یو کې ګره ته چې ما کور ته بوزي او ختم دې کړی په کم ځای کې مې کینه او چې دا غټ غټ سنداګان در کر راشیا کم ځای کې کینه خبره ده ما بوزي پوزه راته واچي دراي وغواړی چې راشي په دې ختم کړي او سنداګانو لدی صوفي چولی دي یعنی زه چې قران ویم نو ما په پوزي کې نه خدای پاک په دې دوکه کیږي خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ که تاسو وای تاسو مليان غږ نه کوئ نو موږ مليان خو په غږ کولو بیړه غر کښو اوس پویو چې دا خلک ټیکيږي اسم نه بلا ور پسې د خپل کار ولې خرابه عزیزانو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمی منځو شکور تلاړ صحابه اور پسې لاړ چلاړه و یا رسول الله کته وفات شو تا نرستو به زمونږ څه حال وی سردار کونین ورته قانون وای او زما په حدیث عمل کولو نو الله به تاسو چرې نه گمراه کوي او سربالا او سرفراز به یي که تاسو د خدای قران او زما سنت پرې خو نو خدای به تاسو پرې دی د یو ورځ نه به بل لا ذلیل یي د بل نه به بل لا ذلیل یي د بل نه به بل لا ذلیل نن ملکی لیول باندې زمونږ د ذلت وجه څه ده ځکه چې مونږ د خدای قران او د پیغمبر سنت پری نو خدای مونږه پری لږ سات چې تیر شو دروازه او ټکی دا څوک ده بی بی فاطمه ورته وی چې یا رسول الله یو ډیر ہے بتناک سړی بهر ولاړ دی جناب رسول الله ورته فرمایل چې بچیا دا ہے بتناک نه دی دا غسړی دی چې تا به بی پلار کی او مین دی به دی کلنی کی بی بی فاطمه ورته وی چې بابا جانا چې دا دومره خطرناک سړی دی والله که د نن دراتلو اجازت ورته وکما حضور ورته وی چې بچیا د څوک د چې زما دروازې تراشی چې چار علی ګله د غته فریاد کوا وای ورته چراشی عزرائیل علیہ السلام دننا صلات و سلام علیک یا رسول الله وخت پورا دی حضور ورته وې عزرائیل لک صبر وکړه چې جبرئیل راشي پړک کې جبرائیل را اوس جبرائیل څوک دی دا تاریخ خو زه درته نشم ویلی جبرائیل څوک وو عزیزان کاش چې داغه حسن مزم واغسته او ته خبر شوه چې په کم حسن زلیخا مې نه او بیا داغه حسن نه خبر شوه او داغه مزم واغسته چې د کم حسن د کتو یو لک سلیری زره پیغمبران پارمان دا هغه حسن مزم واغسته چې د کم حسن د کتو د پاره د اسمانونو ملائکو خدای ته درخواست کړو چې د زمکه دنیا خو په دې خوند مشرف شوا یا الله یو ورځ خو پاسم راولا چې مونږه مګورو د اسمانونو ته معراج کې چې بوتل او داغه ملائکو درخواست منزور کړو کینی الله خبره خو ور سره پزمکم کولې شي تاسو پوه شئ نو کاش چې اوس هغه مزه علم سره او مهنت سره او خواري سره تعلق لري جبريل راغه یا رسول الله الله ورته وی چې جبرئیل زه خو تیار ما خو زما د پروردگار نه دا تاسو کچ ما نرست زما د امت بسوک نگہبان وی جبرئیل ستر ګرات کی زی عورت ورته حبیبا الله فرمایي چې فکر مکوه تا نه رستو با ستا د امت ز نگهبان یما بی بی عائشہ فرمایي چې د رسول الله سر زما په سینه پروتو اسرائیل علی السلام سکرات د موت پراوست نو ما چې د پیغمبر زن کدن سخ لیدلې ده نو ما په زندګۍ کې داسې سخ زن کدن د چالي دلې اسرائیل ته وې چې په دې مې پوي کال چې د دې نملو سخت بلشتاو کا ختمه شو و یا رسول الله دا خو پر روپای کې یو نه سخت می پتاي خې سردار کونیل ورته وې چا روپای کې پنځل لسنه سخت نورم په ما کېګدا خو اسرائیل چې زما د امت سره ګره سختی ولکه زما امت ډیر ناتوال لا یجتمع علیک موتتان اے زما محبوب الله بدو مرګ پتا نه جمع کئ یو مرګو چراله او ته په وفات شوي حضرت عمر په کوسه کې واوریدل چې زما محبوب وفات شو تور راويستا وې زما دې په خدای قسم وي کچاو ویلې چې رسول الله وفات شو نوس به پدی تورت سر قلم کما کچاو دماغ کار پرې لیکن اے صحابہ اور من کان یعبد محمدا ان محمدا قد مات اے صحابہ چاچ د محمد رسول الله عبادت کولو نو محمد رسول الله نن وفات شه ها پس عبادت پرې دی ومن کان یعبد الله ان الله حي لا يموت او چا چې د خدای عبادت کولو نو الله پاک به ټول عمر ژوند دی دا تقریر یو ک ان شاء الله العزیز دینه مخکې مضمون بل سبا چې کوم جانانه مل سره جلسه ده اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين الله پاک دې تاسو سمره حضرات چې د لری لری نه یاد دي کلی خلق د جلسې تراغلی خدای دې تاسو ټولو شری مقاصد پوره کړي الله پاک دې مونږ او تاسو ټول په خپل مقاصدو کې کامیاب کړي په اخلاص دعا وکړي چې الله روس تباہ کی الله امریکا تباہ کی الله اسرائیل تباہ کی اے الله نوم کفار تباہ او برباد کې خدای د مسلمانانو بول بالا کې اے الله مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي خدای زمونږ د ملک یا الله په اصلي مانو کې اسلامي ملک کې خدای په صحیح مانو کې اسلامي ملک کې خدای زمونږ د ملک قانون قران کې خدای زمونږ د ملک قانون قران کې خدای زمونږ د ملک قانون قران کې یا الله کل مریضانو له شفا ورکې د کل غریبانو په حال باندې رحم وکړي شرم پرده مو ساته اے الله زمون بچو ته هدایت د نیکه یو خدای زمون خزو ته هدایت د نیکه یو یا الله اغه رنگ د اسلام کې مونږ رنگ کې چې کم رنگ کې د صحابه رنگ کړي خدا هغه درد زمون پزړه کې د خپل ځان او د خپل حبيب متعلق پیدا کې چې کم درد د ابوبکر او د عمر پړ کې اے الله چې کوم درد هغه پړه کې خدای هغه درد مونږ تم نصیب کړه اے الله هغه درد مونږ تم نصیب کړه اے الله درد مونږ تم نصیب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ګران محترم او ردونکو د مولانا محمد امیر بیجیګر صاحب په 31 نمبر 61 کې تاسو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د وفات بیان اوریدل دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګېټ، اشرف روډ، سرې فقیر خان، ناصر خان کېسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاوېږي، ټېلېفون نمبر دی پچیس انتیس بارا. یو ځل به ستا جنازه شي روانه.